زموږ اورېدونکی خاکسار لیک رالېږي او پوښتنه کوي، وایي که یو سړی بل سړي ته داسې وایي چې پلانکی سړی د خدای تر ابده دنیا لري، په دغه خبره د اسلام له مقدس دین څخه وځي او که نه؟ حضرات ولې وځي؟ دا پلانی د خدای تر ابده دنیا لري دا معنا ډېره لري، واه نو ډېره دنیا خو بیخي ډېر مسلمانان شته چې ډېره دنیا لري، حضرت عثمان غني خو مو په یاد دی رضی الله عنه. وایي خو ده څونه دنیا درلود دغه رنګه صحابه کرام هغه څونه دنیا په آخر کې پیدا کړه چې فتوحات یې ورکړه داسې په هر هر لفظ باندې څوک مه کافر کوئ حضراتو دا تلوار مه کوئ دا فتوا مه کوئ فلانه د خدای تر ابده دنیا د دې معنا دا ده وای دا ډیره لري ډیره نو که داسې یو سړی وایي چې فلانه ډیره دنیا لري الله غنا ورکړی دی مور دی پلار دی سړی ثروت والا دی قدرت والا دی دا الفاظ خو مباح دي جائز دي دا چې تر ابده دنیا لري دا لفظ دغسې جائز دی چې د اسلام یوه نه باسي حضراتو کافر یې نه کړي نعوذ بالله من الکفر والسلام